موسی علیه السلام د هغه چې الله رب العزت کش کې لیدلې وای دا کافرانو به ایمان راوړی وای خیر الله ورته وفرمایي ولټیک د سیدا ته دا شو ته تر څه کوی تور چې راغلی کوی تور لره اته به زه د خپل انواراتو څخه دا یو یو د نور یو حساب الله رب العزة چې کله دا خپل د نور یوه حصه پر دې غره را واستوله، را ولېږله، نو را نازل یې کړله، دا غر سرې زرې سو. موسی علیه السلام وسلام به وشسلو د موسی علیه السلام سره ملګری ورسره او هغه ورسلو موسی علیه السلام چې وخت وشکراله نو یې غواړي چې یا الله زبع غواړي کوی تور لره چې هغه راغی الله رب العزت نبوت ورکړي نو نبوت چې ورکړي بیا د په واپسې کې چې دی بېرته راغلی خپل وطن لره خپل کور لره خپل ځای لره هارون علیه السلام د موسی علیه السلام مشر و هارون علیه السلام د موسی علیه السلام مشر و ورور دی چې راغی موسی علیه السلام چې ویې کتل د خلکو یو بچړی چې کوم ګل اسمندر شیبه چې دی هغه دا یې جوړ کړی و دا ولتاس خدای دی نو معلومه دا شوه چې موسی علیه السلام عالم الغیب نه دی نو چې موسی علیه السلام عالم الغیب نه دی عزیزان بیا به یو پیر بیا به یو مرشد بیا به یو ملان بیا به یو آقا بیا به یو سید څنګه پټی ویني ستا دپاره څنګه به ستا دپاره پټی ویني ته به ورځې چې زما سره دا دا پېښه سوې ده دی به تاته وایي چې و په تا داسې تعویذونه سوي دي په تا داسې کوډې سوي دي ما ته رامعلومې دي تعویذ چا در باندې کړی دی ما ته رامعلومه ده تعویذ په کوم ځای کې پروت دی اوس پرې خبرې دي چې پیر صاحب دا خبره چې ته کوې یا خو نبي علیه السلام وسلام کوله دا معجزه ده دا نبوت او چې دې کې چې په کوم بنیاد کې دې په کوم بنیاد کړې که ته وګړه دا کرامت دی نو کرامت څنګه الله وتا ته درکې ابو بکر صدیق دا کرامت ولې نه درو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا کرامت ولې نه درو چې دا کرامت په پای کې راځي معلومه خبره ده چې ستا ملګرتیا د شیطان سره ده او کله چې یو سړی د شیطان سره ډېر انډیوالي وکړي د شیطان هره بیا شیطان په زور خبرو کې خبره ولا راوړي وای دا خبره داسې وسوله زه په خبره نو دی بیا وای چې دا خبره ما ته معلومه ده او د دې خیانت ده د دې پیر د دې مرشد خیانت ده دا نه وای چې دا خبره ما ته چا وکړله ما ته شیطان وکړه دا خبره نه کوي اوس عام خلکو دا پیر نه پټي ویني دا په پټو خبرو خبر دی یا یا والله بالله تالله ثم کا که به دی د خپل خپل سر نه دی د خپل سر په بیرستان خبرې چې څو بیرستان دی والله العظیم که د خپل څټ چې کوم بیرسته دی دا دی والله هغه یو سړی پنجاب هغه د رښتیاو پېښه داسې څه ویله، ده ویل، مطلب هر وخت مې دا ویل چې زه مطلب ما ته پټي معلومېږي، زه په خبر یم، زه پټي وینم، خیر دی. انو خیر یو وخت مورې ډوډۍ ورته کړې وه، ډوډۍ چې ورته کړې وه، ښه پلاو بلاو شی مې ورته پخ کړی و، دی له ولاړ شو، ډېر مطلب ډوډۍ موډۍ یې وخوړه، پلاو بلاو چې دی هغه یې وخوړی، په پلاو کې دننه یو سور کړی چرګ چې دی هغه یې ورته ایښی و. چاویل ماویل چور خلک داخل کی چرګ یو شم شش کارا سو اور دا چر پروت دی اول په دې ځخ کوي مولي درته پیر صاحب یو منټ یې راک خیر ولتا ویلې چې زه پټی وی دا زه پټی وی ستا ومخ ته ما شي یې شي او ته هغه نه وینې دا څه څه کېدلی نو هغه بیا ته موږ ته وایې چې مولوي صاحب نو بیا دې تا تا تا تا لعنت چې بیا ته دا خبره نه منې یو پیر دی خیر محمد چې سره په یاد شو دا یو ډېر غټ پیر دی دا چې غټ پیر دی والله والله چې راځي تاسو به ټول زو ان شاء الله په خلاص کینسر علاج وکړي وسی د کینسر علاج ما ته سړی ویلی و مولوي صاحب دې سړی ما ته ویلی یې پیر صاحب ورستي په کور کې خزانه سره وزر والا سم شو کړي په کور کې وته دي ځان مستړي کې زي هم بچان دي کور هیڅوک نه خبرو خزانه ده مرشد پاک راته ویلي دي خیر ډېر چې نو ستړي سو ستومانه سو شي په نستا ما په راځه تر ته ما تراسه یا تاسو شي ولا کمال کیږي تر چې رااله و ما ته ویل ورته خبره په غور واو والله په ژوند دی دا سړی هم ژوند دی ول ماته پیر ویلی ول زه یوه خبره درته کوم ته دا خبره ومنه خزانه بدلی یې ما وویل که څنګه څنګه خبره ویلې ستا خور ستا ما اوس ما خور ستا مطلب په توانه کې د دې ډېر ما ډېر ما بیرته راښکته ورغله ورته ویې ویل چې دا پلاني سړی زه غواړم چې زه واده ورسره وکړم پیر صاحب ورته ویل زه تعویز درکوم څنګه تعویز کسان ولې یو شرط لرم څنګه شرط لرې شرط دا دی چې ته کله مطلب تعویز درکوم دا په نیو کلي دا دا په نیو کلي کې زبا زما بچان د پلار کره واستم ته به راځې زما سره به د دې شپه تېروې ډېر بېادبې خبرې دي والله بېادبې خبرې دي منم د هېچ په دې کې یو سړی د امور سره ډېر بېادبه زه تر تا ډېره منم چې بېادبه خبره ده خو زه ستا سر څنګه در خلاص کړم زه ستا سر څنګه در خلاص کړم زه تا څنګه پوه کړم چې دا خلک خلک دي دا چې دا کاران دي دا د شیطانان ملګري دي دا الله په کښتۍ کې ناست دی نو بیا دلته یو بل فلم سره بیا بل ژوند اکسس دونه ډیر دی چې چې چې چې اریا یوسي معلوم سړی به چې خاندان دی پلانې کور دی پلانې البته یو دغه کې دی یو کلی کې یو بل پیر پیدا پیدا شوی هغه پر ځان کاکا سره کاکا د دې څه په مچوک کې څو بچی دي هغه پورته کړی چې پورته کړی خضر علی السلام موسی علی السلام ته وایي موسی علی السلام دی وایي ها وایي دا د مرغۍ په جونز کې په مچوک کې وبه نه دي او دا پاک وبه وایي زما او ستا او د الله د علم دا مثال دا پاک وبه چې دی دا د الله علم او په دا مشوک کې چې کوم وبه واخستل سولې دا زما ستا یو ورځ علایده په دغه دغه پیرانانو د مرغانو د دې عصري چې دا هغه عصر یو ورځ په مجلس کې ناست دی دا هدهد مرغۍ چې دی هغه معلومي چې نه مرغ سلیماني چې کوم بولي شاپا یې وکړه نو په دا مرغه نه دی راغلی که زه نه وینم که څنګه خبره ده دا غایب دی یو ځای تللی دی که چېرې زه ولې نه وینم او که راغی که دی غایب و تللی و بې اجازې که راغی زه به درته سزا ورکړم ټک دی ورور امش دی وای وټ ما خوښه ده داوود علی السلام په سره د چا په کې کړي و ورس ما خوښه ده هغه کشر چې ولا کې بار کې ولیا یا یا نیمه کوي ما دې ته ورته پروا نه لري نو سليمان عليه السلام را ولاړ سو دا کشته یو دې کشته شته ورکړه دا ستاد هغه سړی غلا کړی د دې سړی د کور غلا هغه سړی کړی دا چې په سر کې د مرغه یو بڼه کړی په سر کې د مرغه یو بڼه کړی غنو ناس په مجلس کې قرار سر له پټ لاس باندې دا خو څه پیښه شوله لاس یې واوړې سليمان سره محترم ولاړ چې راولاړ سو غلا تا کړی زکریا علیه السلام اولاد نه درلودی چې نه درلودی نو ډېر د نیوي کالو ولا زیات ولو نو قرار بیا یو خلال بی بی مریم لره بی بی مریم علیه السلام هغه نه چرالی بیا وخت مطلب یو پر تا ولا د انګور سی زنور انګور پراتو ته دوم بس پسړي کې شو کرالی چې الله رب العزت او بی بی مریم ته بیا وخت مو مې ورکول سي ما ته بیا څه کولای الله رب العزت په حفظ توکي ولتا ته زوی درکوم نن بې یحیی علیه السلام یې دا دا نشانۍ دي درې ورځې به ته کایېدلی نه شې ته به له چا سره کایېږې نه که زکریا علیه السلام وسلام عالم الغیب وای نو به ولې دونه خبرې کېدلی ولې به دونه خبرې کېدلی څنګه دعا یې وکړله ابراهیم علیه السلام په کور کې په کور کې دی مېلمانه مېلمانه چې راغله ژر ژر راولاړ شو مطلب څه هغه سمندر شي مې چې دی هغه مخ خبره تیر سره دی او تعالی کړله هغه پرشتي چې دی هغه ولراله هغه پرشتي دی انسانانو په صورت کې ته پیژندل نه د پیژندل نه چې دا څوک دی او دا څنګه راغلی قرار مې مستیا چې دا وکړه بیا به ورته وویل چې ځه موږ ملایکې یو د الله له جانبه راغلي یو د لوط علیه السلام وسلام قوم چې دی هغه به تباه کوو که ابراهیم علیه السلام عالم الغیب وای دا مسله به نه عالم الغیب دا خو اوس معلومه شوه چې دا انبیا عالم الغیب نه دي نو چې نبي عالم الغیب نه دي نو مرشد پاکه تاسو پر چی شو منه عیسی علیه السلام ورته یا الله رب العزت زه خو چې تر څو ژوندی وم ما دا خبره کړې نه ده نه زه په دې خبره خبرې او یا الله رب العزت ته په دې خبره خبرې چې خبره ما کړې ده که نه دا یو او یا الله چې ته په کوم شي باندې عالم یې زه په هغه عالم نه یم زه چې په کوم شي خبره تا ته خبرې عیسی علیه السلام الله ته وایي چې ولاړې راغلې خپل مصر لره په خپل وطن کې په شام کې وو ډېر وخت انتظار وکړ چې الله که ماته اجازه مې راکړي زه به ولاړ شم د خپل کور والا ملاقات به وکړم د خپل بچي اسماعیل علیه السلام زیارت به هم وکړم ډېر وخت بعد بیا شل پنځه ویشت دېرش کاله بعد الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته اجازه ورکړه ځه ورسه اوس زیارت کولی شي ابراهیم علیه السلام روان شو الله الله تقریبا زر کیلومتر لا لږ بالا لشکر دا یې سفر وکړ سفر چې وکړ علي بیت الله شریف لره چې وې کتل یو شته شته چې پښتنه وکړ څوک هغه ویل زه د اسماعیل علی السلام سره پورواله څه ول خوښ دي چې د بي حاجره لا وخت لا وفات شوی هغه وخت لا وفات شوی ابراهيم عليه السلام دې څنګه سره وکول څنګه دې سړی دې څنګه دې علاوه دې ډېر شکایتونه وکړ بس ډېر تنګ دستې دا کوم خوان نه کوي ابراهيم سره ډېر پریشان اوس په دې خبر ودی ته ویلې ول چې اسماعیل عليه السلام راشي ورته وای دا کوم سړی راغلی وو سلامونه در باندې ویل و ما ته ویل ول ته ویل چې دا اسماعیل عليه السلام ته چوکاټ بدل بس چوکاټ بدل اسماعیل څنګه ښکاری سړی او کوي په ښکار په شان چې راغلی حیلا ویله ورکې څنګه علاوه په خیر دی مور په خیر دی څوک منی راغلی څوک راغلی یا تللی ولو دا سیسټر سړی راغلی دی شایسته سړی راغلی دی خوندور سړی ولو علامه یې ګرځم تو ویل ش ش ش ش ولدا زما پلار ابراهیم علیه السلام ش نه څه درته ویلې تا څه ورته ویلو ورما خانه دا ورته چې ډېر بس کور مې ډېر سره تنګ دی نو ډېر سره مجبور یې ډېر محتاج یو بس د خاوند د سره دې ډېر نه یم خوشاله دی سار مو چې ما ټام راشي شکایتونه دې ورته وکړو هغه ما مو دا خبره ته وایي ورته شکایتونه ته وکړو زما د پلار خوښه نه سولې نو لهذا ته ولاړه سي خپل کار کوه د ابراهيم عليه السلام عالم الغيب وای نو دوی په خپل کور والا نه خبر چې هغه مړه ده نو بیا زر کیلومتره دونه سفر سړی کوي دونه سفر سړی کوي او بیا پوښتنه وکړه چې شي ست څوک یې هغه ته د استثمال سفر والا نو کله په خبر عالم الغيب دا په دا نه پېدې چې دا زما دا زما د زوی کور والا ده معلومه تاسو الله رب العزت فرمایي